يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون د دغو ټولو فیصله به هغه ورځ وي چې کله هر څا کس د ځان غرلو باندې نه کوي او هر څا ته به دغه د کړو یو بشپړه بدله ورکړی شي چې هغه د الله پاک د پیرزیونو په ناشکرۍ باندې لاس پورې کړ نو بیا الله پاک دا غو په وسیدونکو باندې دا غو د کړو دا خوند وڅکه چې د لوګي او ویره غمونه پرې باندې خارښ ول الله پاک چې کوم شیان پر تاسو حرام کړی دي هغه مرداره وینه د خوګ غوخه او هغه څاروي دي چې له الله پاک نه پرته د کوم بل چا نوم پرې اخیستل شوی وي البته که څوک د لوګي له مجبوریته دغه شیان وخی دیل دینه چې هغه د خدای جل جلاله له قانون څخه سره غړولې اراده ولري او دا چې ستاسو ژبه د دروغو حکمونه صادروي چې دا حلال او حرام دي نو په دغه شان حکم کولو سره په الله پاک دروغ مو وایاست څوک چې پر الله پاک دروغ تړي هغه هیڅ کله برای نه مومي هغه شیان موږ په ځانګړي توګه د یهودو لپاره حرام کړي وو چې دا غو یادونه د دې مخکې موږ تا ته کړې ده او دا پر هغو باندې موږ ظلم نه وو بلکې دا غو خپل ظلم چې پر ځان کاوه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بیا موږ تا ته دغه وحی درولېږلی چې یوه لوري ته په مخ اړولو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په کړنلاره لاړ شه او هغه د مشرکانو څخه نه و ستا پروردګار پوهیږي چې څوک دغه له لارې نه اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين که تاسو غټ اخلي نو هغه مر واخلي چې څومره پر تاسو تیرای شوی وي اے محمد صلی الله علیه وسلم په حوصله کار کوه او ستا د غم زغم د الله په توفیق سره دی د دوی په حرکتونو بزورېږه او بس د دوی په دشتو د تنګ کېږه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله پاک دغو کسانو ملګری دی چې تقوا غره کوي او غره کاری سر ترسوي